څه کله د صوفیا او صوفیانو او د تصوف والو پیرانو دغو خلکو دا خبره الټا کړه لکه څرنګه نن سبا داعیانو او تبلیغیانو دعوت کې هغه خبره الټا او بالعکس کړی ده صحیح دی الټا دا څه کړه چې نیکو عملونو سره مینې پیدا کول بعد عملونو نه نفرت کول د خپل ذمہ واره وګڼل سره دې د الله ذمہ واره نتیجه دا وته څه کومه د دوی ذمه وره وه یعنی شریعت باندې ته عمل کوه نفس باندې زور تیروه او ورنه پاتې شوله څرنګه پاتې شوله همداسې پاتې شوله دا داسې تش خبرې نه دي تاریخ د د صوفیانو تاریخ وګورو خادم تصوف ولو همداسې پاتې شو څه کله دوی ته پته ولګېده چې دوی کمال ته رسولو دپاره الله څه لنډه طریقه مختصره طریقه نه دی نازله کړې مختصره لیار نشته چې په هغې مختصره لیار ته ورشې و ته دې کمال ته ځان ورسوې ته نیکو عملونو سره ته محبت پیدا شي بعد عملونو نه نفرت پیدا شي اندی ته تزکیه نفس یی کنه تصوف موضوع ده دي ته لاندې لیار خو نشته کنه لاندې لیار نشته او کوم ستر لیار دی هغه خو مخ ضروري نه رسېږي ذری سره توان رسېږي او کو نه رسېږي ما ورسېدل الله دنه ته پوس نه کیم د تویل نو دوی ته چالو کړ ته دوی یو خو خپل ځان اندی کې مشغول کړل ګوره انسان ته انسان سره د دوو کارونو په یو وخت باندې د دوو کارونو کولو طاقت نشته انسان کې ښه که کله یو انسان داسې کار کوي مصنوعي طور باندې یو نیم انسان د خبره ته ځان تیار کی هغه بیا فطرت سره جنگ کوي ښه اخر به دا کیږي دا مغلوب کیږي او ټول انسانان خو بالکل نشکه یعنی داسې ته نشي کوي چې کومه زموره د تاوي ان ته پورا کې او ته کومه الله عز وجل ولا ذموري ان ته په خپل سر وچای او دوړه به پورا کې ته په کومه ذموري لګیا شي اوله دنه پته کیږي او هغه خپل ذموري باندې ته لګیا شي د الله ولا ذموره دنه پته شي غوپات شي هغه ته ذموره نه ده ها او ته الله کوم خپل ذموره ده هغه ذموره تر واخلې نو یو کار خو ته سره دا وشي ته خپل ذموره دنه پات شي ځکه ته کوم وخت کوم طاقت کوم صلاحیت هغه په دغه ذموره لګیږي چې سره ته ذموره دینه نو هغه ذموره خو ته نه خطا شو لګنه ته کومه نو ته ذموره دا یو فطری خبره ده چې دغونه د ذمه راول پاتې شوی ده نو دوی د خپل ځان اصلاح ته پر ها بیا د ځان اصلاح ته پر څه کله داسې لانډه لیار لانډه طریقه الله نه دی نازله کړې او نازله ځکه نه دی کړې چې دا ته ذمه ورانه ونه ولې ته نازله کړې وای صحیح دی نو بیا دې پر صوفیانو خپل ځان نه طریقې جوړې کړې دي خاله تصوف له چې جوړ کړې دي ځان نه ورته لانډه لانډه لیارې جوړې کړې دي یاره ته داسې تیارې کې کینې زرونو لکونو د مخه به دوره ذکر کوي او دوره ذکر به کوي ځان به داسې وګه کوي او ځان به تګه کوي او کپړې به داسې پیوندون والا او داسې پیوندون والا کپړې کته بنه داسې ورځ راغله چې ته د کپړې وشلې دلې او بس پیوند ورته ولګول نه کوم نه نور کپړې نشي خستله خو فخر سره غستا واځه کده مو مشرانو عمر دلنو غونه شخصیت غسته ودی کچیر داسې نه په زور پیوندونه د سفیانو داسې کارن کول چې کپړې به وشلولې او کې پیوندې به ولګول دا چې په زول کار دی کنه مو داسې لیوانه دین نه دی کنه مو دین انتهایی زیات د وخیارو خلکو دین دی دا د عقل خالق طرف نه راغلی دی کنه هغه به څنګه کم عقل دین کیدای شي د کم عقل خلکو دین کیدای خالق عقل لغه چې کو خيارین د کم عقل کارونه نه کوي بس کوم د د عقل خالق ته هغه د کم عقل خبرې مو د چي ته رسوي نو دوی دغه طریقې ورته ایجاد کړي چې د کومه د بدعات ولا د تزکیه نفس ولا ته ټول طریقې تقریبا د سفیان ولدی د پیران ولا د ټول طریقې اندی د پر ایجاد کې د پلاند لیاره د ته ځان رسول د کمال ته او ته دې پر الله یو طریقه نظر نه وکړي نو لاند لیار دی ورته لټوله چې په دغه لاند لیارې وار شو د کمال ته ځان ورسو چې نیکو عملونو سره محبت شي او بد عملونو هم نفرت شي چې کله ونه چاته پوسو کې د طریقې چې تری ده کوم ځای کې هغه د الله پیغمبر دا کړی دي چې کړی دي به چې کوم کتاب کې هغه څه دا ګوره هغه په باره کې صوفیانو دوه طریقې اختیار کړي ښه یوه طریقه دا چې ځنه صوفیانو بیل ته حدثني قلبي عن ربي مته دا حدیث خپل زړه بیان کړی دی او زما رب نه ډایرک نقل کړی دی پیغمبر مانځ کې نشته نو دا هغه صوفیانو چې هغه ولی په نبی باندې افضل ګڼل شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دی باندې غړ باسونه سره کړی او دنه صوفیانو اوسه پورې دا خبره کوي چې دا سینا بسینا یوې سینې نه بل سینې ته دا شاور بدل شوی کتابونو کې نشته ده نبی صلی الله علیه وسلم نه دی وخت پورې چې کومه یو سینې نه بلې ته دا تصوف بدل شوی پیګو په مطلب بیا د ابو هرره رضی الله عنه یو حدیث عمر کې پیش کړي ته ابو هرره رضی الله عنه چې دنه حدیثونه مدد څخه معلوم دي کچره زه زه بیان کوم نه د خلق سار پرې کی دی منه خدای نه یو ځای کې نه بیانول کوم ځای کې سار پرې کی دنه خطر بل ځای کې بیان کړی دی او یو حدیث نه پرې خلک بیان نه کړ دینه دوی دا مفهوم غلی چې دا د تصوف له حدیثونو هغه نه نه بیانول نو تصوف له حدیثونو خو چې ته حکمران نان دي چې ته تغوتان دي کنه هغه خو خوخوي نه د داسې حدیثونو خو نه دي چې حکمرانانو خلاف وي هغه تو سارم به پرې کوي په دې ځار پرې کول ولا خبره خو زره دي کې ممکن نه ځوي نه ټول دروغ یې ښه یو طرف ته بدعات ایجاد کوي بل طرف ته دی بدعات پر دروغ جوړ کړلو بل طرف ته بیا منځ نه ټول سلف صالحین وخللو خو ډایرک رب سره خبره ځان ته په دروغو ډایرکټ کړل واسطه مې نه وکړل بل داسې بیا دې ته ونه رسېدلو دا کمال ته ونه رسېدلو ها ځکه دا خو زموره ده الله ده الله زموره ته کار تر ته چال ول جوړ کړی ته نشي کولای هغه رب العالمین څخه خپل کله خسته ده زموره دی الله ته د پاته وځه دا د انسانان ډېر کمزوري دي دی باندې د زموره نه چم ځکه ته باندې هغه ذماره چولې ده چې هغه ته کوای شي د کومه ذماره په تو نه ده چولې نو الله ته مخکې نه پاته وه د تو خالق دی هغه چې دا ته نه شي کولی نو ته د پوره نه کړی شوه ښه ذماره ځان باندې خپله وانچوله او پوره د نه کړله و خپله کومه ذماره و آن در نه پاتې شوله دا وه څه ده په ظاهر شریعت باندې عمل کول سره د نیک عمل نه نفرت کولو نیک عمل باندې عمل کول و سره د بعدو کارونو سره محبت هغه نه خپل ځان بچ کول نفس باندې زور تیرول قرباني کول دا تاسو موره وه نو دان درنه پاتې شول دان دا نتیجه ځنه ځینو کې لګه لګه پیرانو سپیانو کې ښکارا شوی او ځنه ځینو کې مکمل ښکارا شوی مکمل ښکارا کیدل کوم دي عادي له سره دي چې دوی یو طریقات جوړ کړو شریعت هغه ته شریعت کوم دی دا موږ نه خلکو نه ال زده او کما کول خلکو کار دی دا وځي عام غني مسلمان سی وي عام غني د دې خلکو کار دی د په شریعت عمل وکي او د موږ کار دی چې موږ موږ رسیدلې خال کې کنه موږ په طریقات عمل کوو یعنی د تعاندي طریقات نه یو نوې دین جوړ کړه سره دې د یو هدف ته رسیدنه د پر دوی جوړ کړه او د هدف ته رسیدنه د پراند بدعاتو خو هغه هدف ته رسیدنو د پر کومه ذریعه وه هغه ذریعه د بدعت وه بیا دې ذریعې نه چې کله اصل جوړ شو خو دا بیا نور بدعت شول دغه خو خپل دین جوړ شو طریقت په نوم بیا دې کې نور ډېر غټ غټ فسادونه جوړ شوي دي منصور حلاج کوم دی اوس پرې خلک شعرونه کې دی خو غټ کافر وو فرعون نه غټ کافر وو فرعون نه هغه ته الله مکه حلول کړی دی بیا اندی د لاندو لیارو باندې هغه کې بس نشي کې رغلی اوس بس انا الحق زه زه خدای یم زه صفای د خدای دوا کړو هغه د پرا علماء به تویلونه کوي خو هغه د پر تویلونه کوو د فرعون ته ګناه کړي د پر تویلو کو هغه ځان ربکم الاعلى کنه فرعون خو بیا څنګه څه خلکو ته په ظاهر کومه بچي وا دوره بچي چلواله کنه او دلیل کې دا بیان کو چې وهذه الانهار تجري من تحتي کنه وګوره دا نو منصور حلاج هو کنه دا حلاج مور ته موږ پښتو کې وته ډغبا یو ډغبا ډغبا پیژنې املوچ څه تی توی ملوچ ملوچ یا پیګنه دغه دا څه لونچی ونه جوړوي لونچی پیژنو ا د غواله ویخته سوي د ګډو والا ها اردو کې وته ایدا جولا ها دا موږ سرخه یو او بس څه شي کوي البته تاسو نو هغه شی و دا کنه نو انهار و تجری من تحته و که هیڅ شی نه و بیان د خدای دوا کوله او پنسین کړلو هغه کړل دا ساریونه پرې کې به به جوړندنګ صحیح دی هغه وخت کوم بچو وخت کنه باندې واجه څه خدای دواي کړو هغه رسیدله بزرګ ولی ډیر علماء د تشته ځای غني ابن عربي کوم تای کنه یو ابن العربي دی انا ابن عربي ابن عربي د وحدت الوجودي و ویلو چې دنیا کې هیڅ شی نشته بغیر د خدای نه د ته شهري د ټول خدای دی الله الله دی زه خدای یم ته خدای د ځمکه خدای د اسمان خدای دی دا چې خدای دی سپای خپل تفسیر کې لیکلی دی چې کله یا کنا عبد و یا کنا استعین یا زه نه پیګم چې زر د الله عبادت کوم کله د مو عبادت کوي د دې پران خبر ملایانو تویل نه کړی وو سند ملایان دي ته شیخ اکبر یې شیخ اکبر محی الدین ابن عربي لا حول ولا قوت ها کافر اکبر یعنی فرعون دور غټ کافر نه ودا یقیني خبره ده ځکه ته فرعون خالص خپل ځان ته خدای یلو رب یلو و دې خپل ځان ته نه د دنیا هر ذره ته رب یلو اعوذ بالله اعوذ بالله د دنیا غول او امتیاز ته رب نه یلو دا رب ده اعوذ بالله نو تصوف به دا څه کنه کړی دي خلکو سره ها اوس که اوس که کوم صوفیان یې که دوی بندیان صوفیان وي که بریلیان صوفیان وي کنه سره مو دا څه نه ته ته څه والي نه ته چاله ته نه یو خو په مغه لار روان یو بل دلته مغه د تو مشران دي کنه د بندیانو برلیان د دواړه محیدین ابن عربي خپل مشر غني شیخ اکبر د ورته د بندیانو یې برلیان خو خو د ورته شیخ اکبر او ټول تویلونه ورته کوي داسې تویلونه کوي چې د هغه تویلونو په سلمې سه تویل فرعون ته وکي فرعون به مسلمان ثابت خالص په سلمې سه سلمې سه تویل فرعون د پروکي فرعون به بالکل مسلمان ثابت شي نو دوی ته کله خپله ذمهواره پرېښله نو هغه ذمهواره هغه چې کومه ذمهواره راوخته هغه یې ونه کړه خپله ونه پاتې شوله بدعتونه یې وکړلو بیا همغو بدعتونه یې د ذریعې په تور باندې استعمالولو وسیلې په تور باندې همغو نه ورته اصلا جوړ شو اصل دینونه جوړ شو حتی که د خدایي دعوې ته ور ورسېدو ټوله ګمرایي ورکې مغدوا جنرال والله عز وجل سکما ان شاء الله ته سورت حدید کې د نصارا او د عیسایانو په باره کې خبره کړې ده نو دا غي مطلب ان شاء الله څنګه ده هغه آیات څخه کله تاسو ته وسویو نو ان شاء الله دغه تفصیل باندې که تاسو پوه شئ په دې آیات باندې زبردست پوه شو ها کنه هغه آیات باندې پیدل مشکل دی الله عزوجل فرمایي نصراو په باره کې سورت حدید اخر کې ورهبانیه ابتدعوها رهبان رهبانیت کوم څه دی دا دیو ایجاد کړوخه دا بدعت دیو روخلو دا رهبانیت دا ول روخلو تفصیل مته بیان کړ کنه څه چې کوم کمال ته ځان رسول په لاندې لیارې غلاندې لیارې دی کمال ته رسیدلو الله ته طریقه نه و نازله کړې نازله ځکه نه وکړې چې دا ته ذموره نه وه لنډه طریقه نه وه نن دوی ورته ایجاد کړل که نه دا رهبنیت و که نه چې دوی ایجاد کړل د لنډه کمال ته د رسېدلو لنډه لیارې ورته ایجاد کړه همدا رهبنیت ورته ویلی شي تصوف ورته ویلی شي د مو مسلمانانو اصطلاح کې د نصارو اصطلاح کې ورته رهبنیت ویلی شي د دواړو شونو اصل یو دی اصل یک یو دی او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی مخکې نه لا رهبانیت فی الاسلام اسلام کې رهبانیت نشته که څوک ور داخلوي نه به بدعت وي ورهبانیت ابتدعوها د رهبانیت کوم دی دا دوی ځان نه بدعت جوړ کړو ما كتبناها عليهم ما دوی باندې څه فرض خو نه وکړه دا کنه دوی باندې دا شی ما فرض نه وکړه الا ابتغاء رضوان الله دوی څه دغه رهبانیت کوم ایجاد کړه او ځان نه جوړ کړه د لنډ لیار کوم نه د لنډ لیار نه مور رهبانیت دا اصل کې دوی د الله رضا غوښتله چې کوم سړی دا غوړي چې د الله دین سره د مؤمنه پیدا شي او د الله دین مخالف او کارونو سره د شریعت خلاف کارونو نه د مون افراد جوړ شي د دې پر کومه لیار لانډه اختیاروي او د الله رضا غوړي کنه غوړي الله رضا خود غوړي نیت خو دنده وي خو نیت سره خو کور نه کیږي کنه نیت سره خو غیر شرعي کور نه شرعي کور نه جوړیږي دی به وجود څه دوی د خپل ځان نه جوړه کړې وه او نیت یې دا و چې د الله رضا دپاره یې جوړه کړې وه خو څه شی فما رعوها حق رعایتها د دې رعایت یې ونه کړی شي رعایت څه دی یعنې عمل یې ورباندې ونه کړی شي ښه یعنې هغه کمال ته ونه رسېدلو ښه ولې ځکه چې دا دوی کوی نه شي که نه د دوی ذمه وره دا نه وه او څه ذمه وره یې نه وه نه الله عزوجل دې ذموره نه آت تش نه محروم کړي دا ذموره دوی پوره کولای نه شوله دا د انسان واس کې دی نه د انسان واس کې څه بیا الله د ذموره خپل نه خستله انسان ته ورکوله ځکه الله خپل د ذموره خسته او دې برخصه چې انسان واس کې نه تاسو مطلب پوه شو نو دا چې خلکو نه خپل ذموره پاتې شوله و بله روختله شریعت ورکی رانغله البته کچیر ته دا غواړې ته زه دې کمال ته ورسېږم نه دی خالص ته امید کوای شي امید کله ته دی کمال ته الله ورسوي په ژوند نه کله ونه رسوي په کونه رسیږي ما ورسیږه ځکه چې الله ته نه د تپوس نه کوي تپوس د نه ځکه نه کوي چې د الله د خپل ذمہواري تپوس خو نه کوي کنه نو تا د ذمہواري تپوس پتا نه کوي تا هغه ذمہوارات پورا کړی وي د الله په شریعت عمل کړی اگر کزړت نه غوړي د الله د شریعت خلاف کارونه پرېخي وي اگر کزړت غوړي بیا دم پرېخي وي بدا ته ذمہوارا د ته کړی دی خو دې پر لیار ستره ده ستره یو د لیار ستره دی یو خو مخه یقیني نه دی ته د دې کمال ته ورسېږي بل در دې کمال ته رسیدل دوره ضروری نه دی ته ورسېږي ځکه ضروری نه دی ضروری خبره وایي ته پوسی نه کیده نو ستره لیار اداره چې ته په شریعت خپل ته څوره ژوند ته الله درکړی نه دی ژوند کې ته په شریعت عمل کوي او خپل نفس په ورته دباو کوي او نفس باندې زور تیرې قرباني کوي یو ورځ به ان شاء الله که ژوندای ودی کمال ته ورسی ودی کمال ته صحابه ډیر اخر کې رسیدلی صحابه لکه دا ډېر اخر کې رسیدلی و داسې د سورت حجرات نه معلومه د نبی صلی الله علیه وسلم سره ګوره د دیارلس کاله مکې کې تیر کړو صحابه انتهایی کوشش یې وکړ قربانیان یې وکړلې قربانیان ورته مو والي یو قربانیان خو ځکه ورته یو کنه څه نیک عمل خو زړه نه غوښتل کنه نه بد عمل پر خلاص غوښتل په زړه او نفس باندې زور تیر کړل نه کملونه کړی دي کنه قرباني خو ځکه دې دوره قرباني نه وکړي کنه به دې ته قرباني نشي اله ته ته نه کمال زړه غړي خو محبت ور سره مینه وي خوان در کوي د بعض عمل پر خلالم خوان در کوي به د کار وکړي به خو ته قرباني نشو کنه پیغو مطلب سوره حجرات د نبی صلی الله علیه وسلم مدني ژوند کې اخر کې نازل شوه الله عز وجل نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ته سوره حجرات کې فرمایي د الله نافرمانی او ګناونو نه د تاسو نفرت جوړ کړل دا ډېر کمال ولا خلق دي کنه اولایک هم الراشدون هدایت تر رسیدلی خلق دي دا دا څه کیسه وي نو یو کیسه خو دې ځکه دا ده چې دا کار الله عزوجل فرمایي چې ما وکړل یو دویمه دا ده چې کله دا د مدني دور کې اخیر اخیر کې مثلا تقریبا د نبوت په شلم کال تقریبا تقریبا سورته حجرات نازل شوه کامو بش نو څه د اخر کې دا کار کړه دی معنا دار څه دا اوس پورې د شل کاله دوی قرباني کول لا کول لا کول سره د دې څه نیک عمل لزړه نه غختل بیا ور باندې عمل کول سره د دې څه بد عملي زړه غختل بیا ور باندې عمل نه کول دا قرباني وکړله وکړله شل کاله په شلم کال یا په یوشتم کال یا په نولسم کال مثلا الله عز وجل دا انعام ورکړل چې ایمان ونه کملونه ورته محبوب کړو ایمان نه مراد عمل او ایمان دوړه دي او زړونو کې ورته راخایسته کړلو او بعد عملونه د دې نفرت جوړ کړل منه دا څه دوا جنتونه دي ښا یو د دې دنیا جنت او د آخرت جنت دی د دې دنیا جنت دار څه نیک عملونه ته محبوب شي او بعد عملونه نفرت جوړ شي وي د اخرت جنت د اخرت جنت خو ان شاء الله هر مسلمان موحد او نیکمل ته ملوي خو د دې دنیا ولا جنت چاته ملو شي چاته ملو نشي دغه عبارت بلغه اختصار سره تاسو د صحیح پوه شوی وګن صحیح به دغه خبر نو لیار ورته ستره ده ښه او تاسو مورا نه ده اگر که کمال ده دعوت کین چې کوم شای کمال وو وو خو کمال ته چاته هدایت وشي هغه ته ذمہواره نه بل اگر که کمال نه وو خو د ته ذمہواره ته خپل ذمہواره بنه عمل کوته کمال نه کمال سره څه کار اندر اندرنګ خپل اصلاح کین دغه کیسه د اخیری خبره د جهاد په باره کې کو بس ګوره د جهاد نه نه نه جهاد خبره خو حکومت دعوت سره تعلق ته نه کومه دغه خبره سره تعلق ته جهاد کې تشه د تازه مورا ده او تشه د الله ذمہ واره ده په دې خبره پیږي ته شه د تاسو ذمہ واره دی او ته شه د الله ذمہ واره دی نو کوم څه د دعوت په باره کې درته وکړه او د د خپل نفس اصلاح په باره کې وکړه په پوه شو کنه خو هغه کوم زیات تفصیل وکړه اوس دې کوم زیات تفصیل ځکه نه کوم څه کپاغم ځو پوه کړی دی دې باندې په اشاره مې پیږي نو جهاد کې دوه هدف دي ښه یو هدف اگر کډر زیات کمالی نه دی خو هغه د تاسو مورال کمالی نه کمالی ته نه ګوري عمل بور بنی کوي دویم هدف اگر کمال ته رسیدل هدف ته خو تا زموره نه از زموره د الله دی د تا زموره جهاد کې دار چې ته د کافرو خلاف د مرتدینو خلاف جنگ وکې خپل ټول واس ورکې ور تمام کې هغه د پر کوم صفاتونه ته ضرورت یا صفاتونه ځان کې پیدا کې د الله نه فرمانی ونه کې پرزګری نه کار واخلې بده ته زموره دې ذریعه سره ان شاء الله تعالی دا غ تسلسل سره وسته کچره ته ژوندای وي په دې ذریعه ته الله عزوجل چې درکې فاتح درکې خدای وستار لیار دی ښه او دې ذریعه سره بیا ته فاتح درکې یو در نه کی ځکه الله عزوجل احد الحسنیین ودا کړی احد الحسنیین یا د شهادت یا د غلبه دا دواړه وادي کړی دي دا خبره کله کله فرد سره تعلق لري کله کله مکمل جماعت سره تعلق لري فرد سره تعلق د لري چې بل ته ته یې چې هلال ته کیدای شي چې د اسلام غلبه په سترګو وګوري کیدای شي هغه مخکې شي چې و دا پورا جماعتان د خطاب دی پورا جماعت د څه کیدای شي ته دې یو غټ مثال شته دی د اصحاب الخدود ولا اصحاب الخدود ولا راپورته شولو د الله د توحید اعلان وکړل مسلمانان شولو مکمل تور باندې یو ورځ کې تقریبا ټول ور کې وچول ټول وسول ټول خاتم شو نو بس بیا الله ور باندې عذاب راولي دا ممکن دی اندی واجه نه هغه کیسه ته کړی څو پیغمبران داسې کړي چې هغه جهاد کړی دی او فتح موندلی نو دا ممکن دی چې جهاد وکړي فتح ته ملو شي خو بیا د شاز و نادر په تور باندې د اصحاب الخدود کیسان درته کړی چې نه بیا دا ممکن دی چې ته مکمل جماعت مشر نه ونه سکشر پر ټول شهیدان شي لکه څنګه اصحاب الخدود مشر نه ونس هغه اخیری وړ بچی پورې تا وړو کې بچا د مور پت کې وو مسلم شریف کې حدیث کې او ته کله هغه کنده ته راتللی و فوجانو ورته ویلو د بادشاه له فوجانو تېره دغه ور تر ځان ورغورځول غواړی وکړه ایمان پرېږه دی اسلام پرېږه دی هغه څه نه بس ور ته ځان ورغورځوم هر چا همداسې کار کول هغه یوه ښځې ماشوم کې کوت کې راوړه وګنه څه کله دی خزینه انده ته پوس وکړ بس دی ورته ترجیح ورکړ انده د فدایي غټ دلیل انده غره صحیح دا په خپل ورته ترجیح ته په خپل ورته ځان ورچول دی بل چنه ورچول ورته بل چا ورته دوه اختیارونه ورکول و عظمت نه کار خسته رخصت نه کارون خسته شو ځکه ته مغه زمانه کې راهب رخصت نه کار خسته خپل دیني پټ کړه وکنه دغه ته جایز دغه تان جایز دغه زمانه راهب وکنه نو دی ترجیح ورکو ورته ته کله ورته ورمنډه کوله د بچاین کوت کې نو ورسته ودرېدل هغه د ور په کناره ودرېدل د کوم کوم کنده کې ور واغ کناره بنه ودرېده ته ودرېدل زوی مغه وړوکه بچا ته خبرې نه کولای الله ورته د خبرو تکات ورکړه او د مور ته ویلو چې مفهومي دا سره تقدمي انك على الحق ته ورمخ کې شه ته په حق باندې هغه نه باندې ځون بچی سره وروشته نو هغه مشر نه ونسه کشر پر هغه وړه وړ کی پر ټول خاتم شول نه دا ممکن ده احد الحسنین ده کنه یو غلبه او یو شهادت وي دا د افرادو کیند او جماعتونو کیند نو فاتحه یقیني نه ده بس دا د الله ذمہ واره ده فاتحه درکول نه درکول دا د الله کار دی ښه ته دې لپاره چې کومه ذمہ واره ده ته د هغه ته وکړه جهاد وکړه او جهاد سره چې کوم متعلق شونه دي په هغه باندې عمل وکړه دا ته ذمہ واره دی ښه دا اگر که تور غټ کمول نه خو ته ذمہ واره دی بس ته د پر غټ کمول اندازه کړې څه ته ذمہ واره دی نو دا یو هدف دی دویم هدف فتح دی نو فتح ډېر کمالي شی دی د جهاد خو مقصد دی دنیا کې انده وي اخرت کې دا وي څه جنت درته ملو شي او د دنیا کې دا وي څه فتح ته ملو شي احد الحسنین یو یو اندازه کنه ته ته فتح ملو شي و د انسانانو فطرت کې دارت انسانانو ورسره محبت ډېر دی مینه ورسره ډېره دی و اخرى تحبونها الله یې چې یو یو بل انعام نشته جنت نه علاوه په دې جهاد باندې هغه سره تاسو ډېره مینه ده نصر من الله وفتح قریب الله طرفنا غیبی مدد او نږدې فتح نو د فتح ډېر کمالی شایع ده کنه خو دا ته ذمہواره نه ده دا فتح ممکن ده چې ته ملو شي ممکن ده اندغه امکان د دعوت موضوع کې د چا د هدایت اندغه امکان وو یقیني خبره کومه واغه د ته خپل ذمہوري پر کولو د حق رسول اندغه امکان د ته خپل اصلاح کې وو اصلاح کې خو ته خپل ظاهر شریعت باندې عمل کول امکان ورکېدا او ته الله ته دې هاته ورسوي چې د الله دین درته محبوب کې د دین مخالف شونه نه نفرت جوړ کی دا امکان وکنه اندغه امکان دی فتح کین د جهاد کین ته کوم کمال دی کمالونه د درو واړو موضوعاتو کې که د ځان اصلاح وي او که دعوت وي او که جهاد وي د درو واړو موضوعاتو کې ته کوم کمال دی هغه امکاني دی خو هغه ته ذمه نه دی او ته کوم اگر که کمال نه دی ته ذمه دی نو هغه یقیني دی ته مغه سره کار لره خو دا خبره خلکو الټا کړې ده لکه څرنګه د ځان اصلاح په باره کې خپل ذمہواره او د الله ذمہواره ګډه وډه کړې ده د الله ذمہواره په خپل ساري اخې ده خپل ذمہواره الله ته ورسپرلې ده همدارنګه دعوت کې د الله ذمہواره په خپل سر خسته ده خپل ذمہواره الله ته ورسپرلې ده نو جهاد کې تقریبا تقریبا د خلک شته هغه د الله زموره خپل سر باندې خسته دی او خپل زموره الله تور سپارلې دی د الله زموره درس ته فتح درک هغه شرطونه پوره شي د الله په نز دغه اندازه کله پوره شي او ته زموره ده ته جهاد وکړي نو مجاهدینو څه کله تاسو دګورو څه مجاهدینو کې داسې خلک شته چې هغه فتح ته بیړه وکړله جلدی وکړه لفاتح زفات هر تزر زر ملو شي دې ته ونه کتل چې موږ خپل ذمہواره پورا کو دیو مسلمان او صحیح مخلص مسلمان مجاهد کار خدا وی تغیت ما فتح سره سره کار نشته ما دې سره کار دی چې کوم سره یو داز میاشت کې زه کوي شوند ما واس یو داز کوم او که لاس داز کوي واس مې لا داز کوم او که زیات وی زیات کوم او تیاری ورته کوم اعید لهم استطعتم بنیا عمل کوم دی واس کې غلان نه کوم دغه واس کې غلا نه کوم خپل واس اخیری حد پر تمامو دا د یو مخلص مجاهد کار دی نور فاتحه به ان شاء الله الله راکې کار وکړه خو حالا نو سره کار نه کړه مودي سره کار نشته مو د الله رضا سره کار دی جنت سره کار دی بس دا مخلص اړي کار مو څه کله د اخلاص سره جنگ څه کوي نو بیا به اغ بدعت کې بلکې اخ کفر کې نه مبتلا کېږي چې هغه د جهاد واجب نه کفر کې کله کله حال مبتلا کېږي د ولا او د برا مسله به درته نه خرابېږي د جهاد ثمره به درته بیا نه خرابېږي که کله جهاد ثمره ورکړله هغه ثمره به ډېره پاکه ثمره وي خو څه خلکو دا ذمهواره ونه پېژندله فتح ته یې زور وکړه چې فتح ته کله زور وکړي فتح یې وبره کې خو ته به خپله محسوس کېږي که نه چې د کوم واس د مو خپل دی دی واس سره فتح نه حاصلېږي دی واس سره فتح نه حاصلېږي نه څو ډازه زه په کافر کوم د کوم د مو واسطه په دې فتح نه حاصلېږي نو بیا ته څه کوې ته دا سوچ کوې چې زه خو غټې غټې اسلحې پیدا کوم ډېرې ډېرې اسلحې پیدا کوم ډېرې ډېرې پیسې پیدا کوم ډېر ډېر ملګري پیدا کوم مګر ارته ډېر ډېر ځکه چې فتح د برخو ارته ډېر ډېر ته ضرورت وي لکه دی د فاتح ذمہ وار څه کله د الله دی نو الله دې ته لاندې لارې خو نه لري جوړې کړي کنه مغه ستره لارې وته جوړ کړې د جهاد کوا کوا کوا خو اخلاص سره دغه شرطونو سره اخر به دې ته ورسې نو دې لاندې لارې وته اختیار کړل ته لاندې لارې وته اختیار کړه څه وکړلو ډېر کیسې ورته خلکو کړې دي ډېر کیسې خو ډېر کیسو کې یواب مو ذکر کوو دا ډېر خطرناک دی ها دا وکړله چې حکومتونو سره تعلقات جوړ کړلو دولتونو سره ریاستونو سره استخباراتي ادارو سره څه هغه کې مشهوره استخباراتي اداره شیطانه ترینه استخباراتي اداره هغه ایسای دی د پاکستان انده ته هر څوک دي موساد دی را دی د افغانستان منځ استخباراتي اداره وي پاتې نشي څه نامه به وي وندرنګ د روس والا به استخباراتي اداره وي دار چوب وي خو دا شیطاني استخباراتي اداره د دې شیطانات د ټولو شیطانتونو نه غاړته دی وجنه ده خل پیژنین ښه نو بیا به استخباراتي اداره سره دغو خلکو څوک چا فتح ته بیړه وه او د فتح خپله د الله کومه ذمه واره ده په خپل سر راوخستله او خپله ذمه واره الله ته وروسپرله نو دی خلکو څه چال وکړه څه دی استخباراتي ادارې او فوجونو حکومتونو سیکولر حکومتونو او دولتونو نه مدد واخیستل نو فتح ته ونه رسیدو ځکه چې کومه فتح وشو هغه د سیکولرانو وشوله که چې وشي نو به سیکولرانو کیږي روس وخت کې فتح وشوله خو د فتح فایده چا ته ورسیده سیکولرانو ته ورسیده نه نه افغانستان باندې د سیکولرانو حکومت دی کنه او د امارات وخت کې فایده اوس در لګر سیکولرانو ته ځکه رسیږي چې که امارات ولاو ته حکومت ملاو شي نو امارات ولاو کې یوه خبره خو سو فیصد یقیني دی مخکې نه د نتونو نظمونو تقریرونو وهر شي کېدی او ملا ملا صاحب ته کوم منسوب تقریر دی هغه تقریر کې دا خبر راغلی د کوټې شورا طرف نه دا خبره د قطر کې کوم ملا صاحب طرف ته منسوب بیان کړی دی هغه بیان کې دا خبره ده او دا توتر او اجماع وار چې ته د دوی ول رسیدلې ته دوی د حدود کایل دي نو دا یو خبره خو د سیکولرزم ولا یقیني ده چې دوی وطنیان وي که امارات حکومت ملو شي نو وطنیات ورته ملوي اول نه وطنیان دي کنه کله نه چې امارات اسلامي جوړو هغه وخت نه وطنیانو ځکه چې مغه وخت نه د کوم حدود د دوی د پاکستان مینس کې ډیورند انګريز تغوت مقرر کړی دي د دې حدود قائل خو دوی مخکې نه وکړ ځکه چې د ټولو قبایلو دوی ته مرحبا یلوغه او تلیار دروازې خلاص کړي وي ترڅو طالبانو ته امارات اسلامي د قیام په وخت سره د دې دوی په دغه حدود روانه وختل د کوم حدود د دوی و د قبایلو مینس کې دغه حدود احترام وکړل دا کفري حدود د سیکولر حدود بلکې د سیکولر مذهب احترام وکړ نو دا خو یقینا چې وطنیون خو آته اوس ځای نه دي او ته دغه فتح ته رسیدلو ته د لاندې لار اختیار کړل نو نور کلاک وطنیان شول اوس دا امکان لري چې جمهوریان شي نو ته جمهوریت او وطنیات باندې یا صرف وطنیات باندې مبني حکومت جوړ شي نو بیا خو د اشرف غنی او د کرزي حکومت او د دوی حکومت کې هیڅ فرق نشته البته یو فرق پدوي چې د کرزي او د اشرف غنی حکومتونه دومره په اسلام نه دی مشهور دومره مسلمانان ورنه دوکا نه خوري خو دوی به اسلام د پر هغونه زیات ضرري ځکه وي چې د دوی په خوله خلک دوکا خوري غیر اسلامي او سیکولر حکومت ته خلک یې د اسلامي حکومت سیکولر دولت ته خلک یې اسلامي دولت تاسو پوه شو په دې کمال څه دي کمال ته کله لانډه لار وین لانډه لار به خپل ځان نه جوړای به الله د نه جوړي د ځان نه جوړه کې نو یو خدای ځان نه جوړې باندې کوم ګننګارې کې یو کفر کېږي یو مشرک کېږي یو څه د نه د سره کېږي کېږي اخبات کېږي بل دا چې د کوم هدف ته دي ته نشي رسېدی ځکه فاتحه فاتحه چې کومه حاصله شي فاتحه حاصلېږي ته یې چې ګوره فاتحه حاصله شوه حاصله شوه خو کومه فاتحه موږ غوښته هغه حاصله نه شوه هغه مو اسلام فاتحه غوښته داسې کې خو د سیکولرزم فاتحه وشوه د وطنیاتو د جمهوریت فاتحه وشوله هغه موږ فاتحه نه ده او کته د وطنیاتو جمهوریت فاتحه ته خپله فاتحه یې نو دا فاتحه خو دوه سوه کاله مخکې شوې ده که نه امریکې نه ونسه انډونیشیا پورې ټول وطن د جمهوریت محکوم دی د وطنیت د فتح او مخکې نه ته خوشالېږه بیا د سره جهاد نه کوه د فتح ته هڅه لري که ته د خپله فتح ګڼې اوس پر داسې نه نه ځان ستړی کړ تاسو په دې مطلب پوه شو چې د خپله ذمه واره کله سړی پرېږدي او د بل چا راوخلي بیا څه کیسه ورسره کېږي یوه کیسه مشهوره ده بنده ته ورسره وکړم ډېره سخته خوندوره په دې ورپېړت مطلب دا دی چې د کوم خال خپل زموره پریږدي او د بل چا زموره راوخلي او هغه سره بیا کوم بد وشي هغه باید الله نه شکایت ونه کړي نه مؤمنانو او مجاهدینو نه شکایت وکړي لکه څرنګه د سیوب شکایت مو نه منو که نه که هر څوره ګیره پرېښلی وي او پګړی والی وي غټ مولوي صاحب شیخ الحدیث نه منو شکایت که نه داسې د دې خلکو شکایت منل نه دی پکار که هر څه ورسره شوي وي شوي وي یوه کیسه مشهوره دی خلکو پیولو د پر کیسه ده نور خو من غلط کیسه ده یو سړی و هغه کور کې سپاین ساتلو خارین ساتلو خبره د ټکو په تور د تنه کوم یو حقیقت تاسو تر نږدې کوي ان شاء الله دا خبر نو ګیدړ راغله له کور نه چرګې وړلې دی وخت کې اخره سپی ته ویلو چې ګوره ته لږ وټغېږه چې د ګیدړ وتښتېږي د چښتن سره د وفاداري تقاضا دارې څه دغه چرګې ضایع نه شي هغه ویل ته مته د ټیکاله کم چوي خوراک تر ته کم چوي زه خو نه ټاکم بس داغه خار په نړو شوی دی بس زب و نړی کوم کنه د خار نړی د لره د چیختنی سوچ کړه رسې دا کسه واخور تم کام دی بس ورغره له واخې ورته چوری دی بس ګیداړ مې طرف ته شوی او ته کله چیختان لوړ دی نو بیا ګیداړ غلط بیا د خرس پیته لري ځکه څه هغه چې بس ماته د مخ کې لري زما ته خوراک سم رکې نه زه نه ټاغې دا بیا نه لیدل څه کوي دوه درې کاراته دا کور شوی دی اخر د چیختان راغله ده چې دا اوس وګوره زه ته واخه من چولې دي اوبه من د ته یخې دي ورته یخې ته ماته نه ډېږي خو غټ لواړو خو غټ کوتا کې ورپسې راخسته دی او دا خاري خپ په پخواله نو دا سپی ورپرې خندېدلی دی که خرو ته یې ته ګوره زموارات هم پوره نه کړه ته خدای غار که اوس مو پرې خوند دی هغه څه ګوره څوک پردي ذمہ واري سره خلی هغه بنده چې کوتک خوري نو که کوم مجاهد هر څوره جهاد وکي هر څوره جهاد یو مجاهد وکي واغ جهاد نه بعد بیا د مجاهدینو ته هغه مطلوب شي باندې واجب مطلوب شي چې یاره د خپل ذمہ واري پرې خیر هغه به ګیله ما کوي ځکه چې څوک ذمہ واري پرې دی هغه کوتک خوري خپل پرې دی بل چا ذمہ واري کوي الانکه خره جس خپل پرې خپل ذمہ واري نه پرې خیر ټول ورځ وری راوړي وو چاټې به راوړي خپله یې پرېښې نه وه خالص د بله ذمهواره یې راوغوښتله دا غلطي کړې وه نو دا خو خپله پرېږدي وو بل ولا راخلي بیا د چا ذمهواره راخلې د رب العالمین ذمهواره راخلې ښه انشاءالله په خبرې پوه شولو خپله ذمهوارۍ سره باید چې موږ کار ولرو ښه نه ده الله ذمهوارۍ د یا د بل چا ذمهوارۍ سره واخر دعوانا الحمدلله